د خلافت راډیو څپې به د مرتدینو او تواغیتو لپاره د هغه غرني خونړي سیلاب د هغې څپو په څیر وي چې کمرونه نړوي او مغروري ککرې رغړوي او د مؤمنو مجاهدو ولسونو لپاره د سپرلي د سهار د نسیم د هغه نرمو ملایمو او خوشبودارو څپو په رنګ وي چې وراوى البادي عمر رضی الله عنه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهلیه څوک چې مړ شو داغه په غاړه کې بیعت د امام نو نو کده مړ شي دغه مرګ د جاهلیت ان الامير الهاشمي مهند الله صيره په دې امت باندې لازم ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فعلی سنت په دې باندې دلالت کوي چې د خلیفہ مقرر لازم دي په مدینه منوره کې اسلامي حکومت جوړ کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه حکومت خلیفہ او امام او نور زینو کې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې امامان او مقرر نو د دې ټول نه دا معلومه شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلافت باندې امر هم کړی او د فعلی سنت نه هم دا معلومه شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلیفہ په مقرر باندې ډیر زور کړی فكيدك صائر للكادي هي دولة الاسلام حفظ الهنا. په نن زمانه کې تر اوسه پورې خلیفة المسلمین غایب و او الله سبحانه وتعالی په دې امت باندې یو فضل وکړ چې اوس خلیفة المسلمین ابوبکر بغدادي حفظه الله ورعاه هغه الله پیدا کړ او د مسلمانانو خلیفه وګرځېد.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 اجر دی، لجالدونا بالسيوف، په رب مې دې قسم وي چې موږ سره به په تورو باندې جنګ وکړي. د کلمې طیبې مقاصد. علمي، ښوونیزه او روزنیزه خپرونه. راځئ د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو، شرایطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرښندویانو یې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کې نیولي. که یو انسان راولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي، معنی او د کلمې ارکان او مقاصد هغه بیانیږي باذن الله نو د کلمې معنی دا ده چې لا اله الا الله نشته دی هیڅ حقدار د عبادت او بندګۍ ما سوا د الله تعالی نه محمد رسول الله او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. امام قرطبي رحمه الله د لا اله الا الله په تفسیر کې لیکي چې لا معبود الا هو هیڅ معبود نشته دی چې مستحق د عبادت وي الا هو ما سوا د الله تعالی نه زمحشری وایي چې د اله لفظ اسم جنس دی په اصل کې د دې اطلاق په هر معبود باندې کېږي که هغه حق وي او که باطل وي خو بیا وروسته په عرب کې د دې استعمال په حق معبود کې زیات شوی دی نو په همدې بنا باندې موږ د دې کلمې معنا داسې کوو چې لا اله الا الله حقدار د بندګۍ یا برحق معبود د الله نه سوا بل هیڅوک نشته لا اله نشته دی برحق معبود الا الله غیر د الله تعالی نه یعنی یوازې الله تعالی په حق معبود دی او امام ابن رجب رحم الله فرمای چې الاغه څوک چې داغه د محبت داغه د hebat داغه نه د امید او پاغه باندې د توکل د وجنه داغه طاعت کیږي او د نافرمانه نه ځان ساتل کیږي دغه ته اله ویلی کیږی او اطاعت کول او د نافرمانی نه ځان ساتل د محبت، هیبت، امید او توکل د وجی نه یوازی د الله رب العالمین کیږی د الله نه غیر د بل هیچا په حق کی دا نشی کیدلی او نه صحیح کیږی نو دا دا د لا اله الا الله د کلمې معنی شوله چی د الله رب العالمین نه غیر د عبادت حقدار د طاعت حقدار د بندګی حقدار نشته دی. یوازې الله رب العالمین دی چې د عبادت او د طاعت او د حکم حقدار دی اول ټوله کلمه دوه جزء ده یو جزء دی لا اله الا الله چې په دې کې د الوهیت توحید دی او دویم جزء دی محمد رسول الله چي په دې کي د رسالت توحيد دی يا د اول نه تعبير وکه په توحيد في الاطاعه او د دويم نه تعبير وکه په توحيد في الاتباع سره يا د اول نه تعبير وکه په توحيد في العباده او دويم نه تعبير وکه په توحيد في الاتباع سره نو دغه دوه جزء دی اول به روسته به د لا اله الا الله دا یو جزء چې دا دوه برخې لري دوه اجزا لري یو جز یې دی لا اله او دویم جز یې دی الا الله چې په دې کې اول جز ټولې باطلې عقیدې رد کوي او ټول باطل ادیان او نظامونه او الا الله دا ټولې حق عقیدې او حق دین او اسلامي نظام ثابتوي نو په دې کلمه کې موږ ته د دعوت طریقه هم ښودل شوې ده چې په دعوت کې به اول باطله عقیده رد کړې، وروسته به بیا حق خلکو ته وړاندې کړې. که باطله عقیده کفر وي، کفر به ورته وایې، که ګمراهي، ګمراهي به ورته وایې، که بدعت وي، بدعت به ورته وایې. دا غلطه طریقه ده چې د باطل پرستو باطل ته نوم نه شې ورکولی او خپل حق ورته وروړاندې کړې. ابراهیم علیه السلام چې کله خپل پلار ته دعوت ورکاوه، نو هغه ورته په ډاګه وویل چې انی اراک و قومک فی ضلال مبین، زه تا او ستا قوم په ښکاره ګمراهۍ کې وینم. ابراهیم علیه السلام دلته د حکمتونو نه کار نه اخیست او نۀ ناروا ادب کاوه چې ګوره پلار مې دی او ده ته څنګه ګمراه وویم او یا دا ټول خلک کافر دي، مشرکان دي، د بتانو عبادت کوي، اوس یوازې که زه راولګېږم، او په ډاګه باندې د توحید اعلان وکړم او د خلکو د عقاید باطل رد کړم نو ماته به مشکلات پیدا شي نو څه نا څه حکمت نه کار اخیستل پکار دي دا خبره هغه ونه کړه لکه څنګه چې دې وخت کې سیاسیانې کوي چې خلک ټول ګمراه دي نو ته څنګه پکې بزرګي کې ادا کېدی نشي مونږ ویو چې د حق بیان بکې حق به خلکو ته واضحه کې باطل به خلکو ته په ګوته کې که دښمنان ډېر وو که لږ وو که تا ته موقع وه که نه وه او داسې که مصالحو ته څوک ګوري نو بیا د الله رب العالمین دین نه شي بیانولی نو طریقه دا ده چې که ته یو وې او که ډېر وې دعوت به شروع کې د حق باطل ته به ګوته نیسې چې دا باطل دی او حق به خلکو ته روښانه کې نو بیا به تا سره جماعت جوړېږي او بیا به ستا پشتیباني کېږي ستا مټ به قوي کېږي همدا حال د ټولو انبیاو زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم همدا حالت و چې کله هغه په مکه کې مبعوث شه د ابتدا نه ورسره یوه ښځه وه بیا ورسره د ملګرو تعداد زیاتیده تر دې چې ښه ډیر شو بیا هجرت ته مجبوره شه ا کمزوری و نو ځکه هجرت ته مجبوره کیده نو هجرت یې قبول که خو دعوت یې پرې نه ښوده نو دا کلمه موږ ته دا طریقه د دعوت راښیي چې دعوت به په دې طریقه باندې کې په مداهنت باندې نه کیږي په سستۍ نه کیږي همدا شان په لا اله کې د غیر الله د معبودیت نفي ده او په الا الله کې د الله د معبودیت اثبات ده غیر د الله نه بل معبود نشته او الله معبود ده د غیر الله د معبودیت د نفي سره دام ضروری ده چې کڅوک نظام یا حکومت جوړي نو دا به د غیر الله د قانون لاندې نه جوړي بلکې دا به مستقل اسلامي نظام وي او که دا چېرته د بل چا د قانون لاندې جوړ شه یو نظام یو حکومت هغه که د اسلامي په نوم باندې هم وي نو هغه الله ته قبول نه دی ځکه د لا اله الا الله په جز باندې عمل رانغی په کلمه کې دا د منځه لاړه نفس معبودیت خو د الله یې ومانه چې الله معبود دی لیکن نظام مستقل نش چې کله نظام د ملګرو ملتونو د نقشې لاندې جوړېږي یا د نورو قوانینو لاندې جوړېږي نو په لا اله الا الله به هغه وخت کې عمل راځي چې زمونږ نظام د غیر اسلامي قوانینو د محکومیت لاندې نه وي لکه ملګري ملتونه شو او نور قوانین شو د مدني فعالانو قوانین او د هغوی کړنې شولې کله چې د هغې نه نظام ازاد وي. او اسلامي وي عملاً، اسلامي وي قولاً او اسلامي وي کتابتاً نو بیا به په لا اله الا الله باندې عمل وي. همدارنګه د کلمې معنی کې دا خبره ذکر شوله چې د عبادت لایق یوازې الله دی. نو اوس عبادت په درې قسمه دی، یو بدني عبادت دی لکه رکوع، سجده، مونځ، روژه، طواف، دعا او داسې نور چې دغه عملونه د الله نه غیر بل چاته کول، دا شرک دی او کفر دی او د ایمان نه خلاصیدل دي، ارتداد دی. دویم مالي عبادتونه دي، لکه ذبح، نذر، صدقه، زکات او داسې نور، دا به هم یوازې د الله رب العالمین د پاره کیږي، که څوک د غیر الله د پاره دا وکړي نو هغه د اسلام د دایرې نه په دې باندې وځي. او دریم عبادت فی الحکم دی یعنی د الله د قانون په ځای باندې د بل چا قانون عملی کول په هغې فیصله کول او هغه د تحکیم قابل ګڼل لکه څوک په ایین باندې فیصلې کوي د پاکستان په قانون باندې څوک اساسی قانون په نوم باندې قانون جوړوي او څوک د جزا قانون نوی جوړوي د ځانه څوک مدنی قانون د ځانه نوی جوړوي څوک عدلی قانون د ځانه جوړوي د قرآن او سنت په خلاف یا د ملګرو ملتونو نړیوال قانون دی، یا د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ده او یا داسې نور ګن بلا دي. په دغه شیانو باندې فیصله کول یا دغې ته قایل کېدل د حاکم په حیث باندې او د نافذه قانون په حیث باندې د قابل تنفیذ او مرعی الاجراء قانون په حیث دا کفر دی او ارتداد دی، د ایمان نه خلاصېدل دي. لکه امام سرخسی رحمه الله لیکی، اعلم بأن القضاء بالحق من اقوی الفرائض بعد الایمان بالله تعالی، په دې باندې ښه پوه شه چې په حق باندې فیصله کول د ایمان نه وروسته تر ټولو قوي فرض دي، وهو من اشرف العبادات او دا د. عزتمندو عباداتو نه دي، لاجله اثبت الله لآدم عليه السلام اسم الخلافة، او د همدغې دپاره الله رب العالمين د آدم عليه السلام دپاره د خلافت نوم ورکړی دی، دلته امام سرخسي دې ته عبادت بلکې قوي ترين فرض وويله، د حکم او د حاکميت واک ته، او ددې نه دا خبره معلومه شوه چې د ځمکې خلافت به د هغه چا سره وي، مشري او واک به د هغه چا سره وي چې د الله تعالی په قانون باندې فیصله کوي چې هغه د الله کتاب قرآن عظیم الشان دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. د ځمکې واک به د دیموکراسۍ د طرفدارانو سره نه وي نه به د سیکولرستانو سره او په همدې بنا باندې د ملل متحد یا ملګرو ملتونو قوانین چې هر حکومت مني نو دغه حکومت به غیر اسلامي وي اګر چې کارکوونکي او افراد د اسلام غټې غټې دعوې کوي. او د دغه دعوو سره سره مونځ هم کوي، روژه هم نیسي، زکات هم ورکوي، صدقې هم کوي، خیراتونه هم کوي، ځکه په لا اله باندې عمل رانغی، صرف د الله معبودیت دا مني چې الله معبود دی، خو د غیر الله معبودیت نه انکار ورسره نه کوي او زمونږ نه د قرآن غوښتنه او مطالبه دا ده چې د الله په معبودیت باندې د ایمان سره به د غیرو د معبودیت نه انکار کوې. همدا وجه ده چې هر چا د الله جل جلاله حکم ونه مانه او بل چا ته فیصله وې وړله هغه ته الله رب العالمین کافر ویلي دي لکه کعب ابن اشرف ته چې کوم منافق فیصله وړې و هغه ته د کافر نسبت وکړ او الله رب العالمین په دې باب سخت آیتونه راولېږل فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دا خلک ایمان والا نه شي کېدلی تر څو فیصله قرآن او حدیث ته وې نه شي. بل دا چې د یو شي حلال ګرځول یا حرام ګرځول دا یوازې د الله حق دی، بل څوک دا حق نه لري چې د ځانه یو شی حلال کړي یا یې حرام کړي. که یو انسان را ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي، نو په دې باندې دا انسان کافر کیږي او د دې انسان په لا اله باندې ایمان نشته دی الله رب العالمین قران کریم کې وایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اهل کتاب وو خو منظم کا وروجیم نیوله زکاتونه او صدقیم کوله د دین ټول کارونه کول خو کافر په دیو چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فل پیران او ملایان دا یې د ځان د پاره د رب په توګه منلي وو، د الله نه سوا، لکه څنګه چې الله رب العلمین یو شي ته حلال وایي هغه حلالي او بل ته حرام وایي هغه حرامي، داسې دی نو د خپلو مشرانو هیله او حرمت ته اعتبار ورکړی وو، عدي بن حاتم د نبي علیه الصلوة والسلام نه د دې آیت په اړه پوښتنه وکړله چې د الله رسوله مونږ خو خپلو علماو او عابدانو ته سجده نه کوله، او نه مغه ته رکوع کړي ده نم داغه عبادت کړي څنګه الله وای چې تخد احبارهم ورهبان او مربا من دون الله دته درب په توګه قائل شویو نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې تاسو به داغه هغه چې حلال به وګڼل تاسو به حلال ګڼل او چې څه به حرام وګڼل هغه به حرام نه ګڼل څه ادم نه حاتم ته ویلو دا خو چې مونږ ته به د خپل راغلي دين په خلاف خپلو مشرانو، پيرانو، ملايانو څه شی حرامول حرام به هم ګڼل او چې څه شی به يې راته حلالول حلال به هم ګڼل. نبي عليه الصلاة والسلام ورته وويل چې همدغې ته ويل کيږي د رب په توګه د يو چا نيول، يعني تحليل او تحريم کې، قانون او حکم کې تاسې د هغه تابعداري کړې وه، نو ځکه الله رب العالمين وويل چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اوس ګورئ یهودو خپل ملایان او پیران چې د دی روحاني اشخاص وو او د دی دیني مشري کوله د تورات د حکمونو په خلاف باندې د هغوی حکمونو ته قایل شوي وو نو الله رب العالمین په هغوی باندې حکم ولګاوه چې دی کافر شوي دي ځکه چې د تورات د حکمونو په خلاف یې د خپلو دیني مشرانو خبره ومنله د علماوو د عابدانو په قانون یې عمل وکړ. او په هغې پسې روان شو، همدغه حکم بیا د دې امت هم دی، نو اوس چې کله یو څوک را لګېږي او د ملګرو ملتونو قانون مني چې هغه ملګري ملتونه په کفر سره ملګري شوي دي او اسماني کتاب او اسماني دین او قانون پرېږدي، د داسې ملتونو په قانون باندې چلېږي چې هغه هېڅ یو اسماني دین نه لري، ایمان نه لري، بلکې د ځان لپاره یې د اسماني دین په مقابل کې د دیموکراسۍ دین جوړ کړی دی. او دا راخلي او خلکو ته خوري او بیا خلک په هغې باندې عمل کولو باندې مکلف کوي نو چې څوک ورسره دغه قانون او دغه دین ومني هغه به څنګه کافر نه وي نو عبادت د حکومت فیصلې حکم او قانون په معنا سره مرضی الله رب العالمین فرمایي ان الحكم الا لله امر الله تعبد الا اياه د حاکمیت واک یوازې د الله سره دی حاکم یوازې الله دی او الله امر کړی دی چې د هغه نه سوا دې بل څوک حاکم نه ګڼل کېږي، امر الله تعبدو الا ایه، عبادت دلته په مانا د حاکم ګرځولو سره دی، الله امر کړی دی چې تاسې به د الله نه سوا بل چا ته به د حکم او د فیصلې واک نه ورکوئ، نو دې آیت کې الله رب العالمین حکومت ته عبادت ویو او په اصل کې دا آیت د لا اله الا الله یو تفسیر هم دی یعنې یو مصداق هم دی یعنې د لا اله الا الله مانا په ان الحکم الا لله سره که وشي نو دا صحیح ده چې دا درر السنیه همدغه معنی اخستې ده نو مقصد دا شي چې د منلو وړ حکومت او د قبلولو وړ حکومت یوازې د الله تعالی حکومت دی یعنی اسلامی نظام د دې نه ماسوا چې نور څونه حکومتونه دي دا خالص کفري نظامونه دي او دا خالص کفر دی ځکه چې د الله تعالی د حکومت سره په ضد کې واقع دي دا ټول حکومتونه الله رب العالمین دې موږ د لا اله الا الله د سوري لاندې راولي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بانفعال نقتدي بالرسول د تیړی سیوری خوندي کوي به یې نړۍ سیوري ته وايي غازیان انقلابي ترانې سره راټول دي د څېړۍ سیوري ته. او داسې تا بم په میدان په نښه ولي داسې تا بم په میدان په نښه ولي طلحه جوړ شو نن زما له هر زلمي. ستا شاعر د بنګړو په شرنګ مئین ځکه نو په همدې شرنګار کې ورک دی خو زما شاعر د الله په لار کې په جنګ مئین ځکه نو د غشو مردکو په شغار کې ورک دی. ستا شاعر د ګودر لېونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتذله او بربنډه شاعرۍ د پېغلو له سرونو لوپټې خویوي، خو زما شاعر د سنګر زلمی شاعر په خپله سرښندنه د مومینو تورسریو په سر د حیا لوپټې خوروي. ستا شاعر که د رباب ترنګ کې خوند ګوري، خو زما شاعر. د تورو شرنګ کې ژوند ګوري. هم په سرو ګلو کې ژوند کړو هم اځغو د پاسه ګرځو. هسنه هم په سرو ګلو کې ژوند کړو هم اغزو د پاسه ګرځو واه. هم په سرو ګلو کې ژوند کړو هم اځغو د پاسه ګرځو. سرې غونچې زمونږ خوښېږي هم سپرغو د پاسه ګرځو. څومره ښکلی. هو! ته دې د خپلې ليلا د زلفو تارونه شماره. خو زه به د خپل غازي لالي د سنګر په ګردونو د خړو ګرګوتي څڼو جلال او جمال ستایم. راځئ! د څېړۍ سیوري ته دمه شئ او د هغه زړورو، سترګورو، قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تیغ په څېر یې د قلم څوکه هم تېره ده. د څېړۍ سیوری. له انقلابونو، غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره. د خلافت غږ راډیو درنو اوریدونکو د حرمینو شریفینو په سلولي حکومت او مرتد حکومت راټول شوي یوش دلایل چې د دوی په کفر او ارتداد دلالت کوي په سلورو درسونو کې تاسو ته ترتیب شوي دي دغه کفري حکومت چې خلکو ته او مسلمانانو ته د مسلمانانو او د اسلام نمایندګان معلومیږي خو په حقیقت کې دوي کافر دي راځوی د دې د کفر دلایل واورئ د دغه دلایلو لومړۍ برخه نن شپه خپریږي او پاتې درې برخې به انشاالله په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته د خلافت غږ راډیو له لارې وړاندې شي نن یې لومړۍ برخه ده. د حرمینو شریفینو د سلولي حکومت کوم چې مرتد حکومت دی د هغې د ارتداد عاملونه او د سلولي حکومت کې چې کوم نواقض د اسلام موجود دي او د اسلام ماتوونکي کارونه او ویناګانې موجود دي ان شاء الله په دې درس کې به په هغې باندې لنډه رڼا اچوو هغه مکفرات او نواقض د اسلام چې سلولي حکومت یعنی سعودی حکومت ئی ارتکاب کړی دی او د اسلام د دایرې څخه بهر شوی دی. په بل عبارت هغه شیان چی د سعودی حکومت کړی دی د کوم په وجه چی لا اله الا الله ویل بی فایدی شی او فایده نه ورکوی نو هغه په دی ډول دی اول دا چی سعلودی حکومت په قرآن او سنت باندی فیصلې نه کوی بلکي قانون يي جوړ کړی دی د قرآن او سنت مخالف او په هغي فيصلي کوي د مثال په طور د سلولي حکومت قانون دی که فوجي د فوجي څخه غلا وکړي يو عسکر د بل عسکر څخه غلا وکړي نو فيصله به محکمه عسکريه ته وړل کيږي يعني فوجي محکمي ته به فيصله وړل کيږي او قانون يي دا دی چي که مسروقه څيز موجود وو واپس به يي کړي ورنه قيمت به واپس کړي او درې میاشتې حبس او جیل دی فقط او که فوجي د سیول عام سړي څخه غلا وکړله نو محکمې شرعي ته به فیصله وړل کیږي خو که فوجي د فوجي څخه غلا کړي وه او فوجي شرعي محکمې ته لاړلو او قاضي ورباندې د لاس د قطع حکم وکړلو نو هغه سارق فوجي فیصله به رفع کوي محکمې عسکري ته. فوجي محکمې ته او محکمه عسکریه د محکمې شرعیه فیصله ماتولی شي. دا د دوی د کفرونو او د نواقضو د اسلام او د ارتدادونو نه یو مثال دی چې دوی قانون جوړ کړی دی کفري قانون. دا غیظا من فیظ دی. مشت نمونه یې خروار ده. اکثرو ځایونو کې سلولي حکومت قوانین، انظمه، اصول وضع کړي دي او فیصلې پرې کوي. نو د سلولي حکومت دلته درې کفرونه راجوت شولو، اول، تشریع کول، قوانین جوړول او دوهم ترک الحکم بما انزل الله د الله په قانون فیصله پریښودل او دریم فیصله کول په غیر د ما انزل الله باندې اول کفر یعنی تشریع کول قوانین جوړول چې پرې فیصلې وشي او حال دا چې قانون وضع کول د فیصلو لپاره چې د حیات ضابطه او قانون شي د الله د قانون په خلاف شرک او ارتداد او کفر دی دلایل یې دا دي. شرک وي الله او قوانینو جوړونکو ته شرکاء الله وویل نو دا کار د شرک دی او دا د حرمینو شریفینو په څلوري او مرتد حکومت کې موجود دی دوهم دلیل الله فرمایي ولا یشرک فی حکمه احدا الله رب العالمین چاته هم اجازت نه ورکوي چې د الله سره په حکم او فیصله او قانون کې شریک شي دلته هم الله رب العالمین د قوانینو جوړولو دې کار ته کفر او شرک وویل او دا کار په څلوري د حرمینو شریفینو په مرتد حکومت کې موجود دی. دریم دلیل، الله رب العلمین فرمایي، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الله د یهودو تذکره کوي چې دوی خپل علما او پیران خدایي نیولي وو د الله نه سوا نو حدیث کې راځي چې عدي بن حاتم چې یهودي وو او بیا مسلمان شوی وو وویل، مونږ، یعنې یهودو خو علماوو ته خدایان نه وو ویلي. او چا خو يې عبادت نه کولو، اې د الله پېغمبره! نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل، ایا هغوی چې به څه شی حرام یا حلال کړلو تاسو به ورسره منلو؟ هغه وویل چې آه! نبي صلی الله علیه وسلم وویل، همدغه د هغوی عبادت دی. نو سلولي حکومت د حرمینو شریفینو سلولي او مرتد حکومت د ځانه حلال حرام کړي دي او حرام یې حلال کړي دي او د دې نمونې به انشاءالله وروسته ووینئ. څلورم څلورم دلیل، الله فرمائی، ان الحکم الا لله امر الا تعبدو الا ایاه، فیصله او قانون یوازې د الله حق دی، ځکه الله حکم کړی دی چې عبادت به یوازې د الله کوئ نه د بل چا، واضح او معلوم شو چې د فیصلې حق بل چا ته ورکول او د قانون د جوړولو حق بل چا ته ورکول دا د همغه عبادت کول دي او عبادت خو غیرالله ته صرف کول شرک دی، ارتداد دی. په هیڅ مسله کې داسې صریح نصوص نشته لکه په مسله د تشریع کې چې صریح نصوص او دلیلونه موجود دي چې دا کار ارتداد او شرک او کفر دی او په همدې کفر کې د سعودي د حرمینو شریفینو مرتد سلولي حکومت واقع دی او په نامه یې اسلامي حکومتونه ټول ورکې واقع دي لکه افغانستان، پاکستان، متحده عرب امارات، کویت، اردن، لبنان، بنګله دیش، مصر، لیبیا وغیره څومره چې په نامه باندی اسلامی ملکونه دی دوی ټول په دی شرک کی واقع دی په دی کفر کی واقع دی په دی ټولو ملکونو کی قوانین جوړکړی شوی دی د الله د قانون په ضد حلال پکی حرام شوی دی حرام پکی حلال شوی دی ددی شرک او کفر او ددی ارتداد صریح څخه په دی وخت کی فقط او فقط خلافت اسلامیه بچ دی او دغه توحید یې په تمامه معنی منلی او عملي کړی دی، ځکه خو یې په خلاف د ټولې نړۍ کفر او نفاق متحده جبهه جوړه کړې ده، د امریکا په سرمشرۍ او د توحید د عسکرو پر خلاف جنګیږي. دوهم کفر چې ترک الحکم بما انزل الله دی، د حرمینو شریفینو مرتد سلولي حکومت دا کفر هم ډیر په میړانه او په سپین سترګۍ سره کوي، ځکه چې کله دوی قوانین وضع کړي دي د الله د قانون پر ضد او فیصلې په همدغې قانون کوي نو د الله پر حکم یې فیصلې کول پرېښودي دي او د الله په قانون فیصلې پرېښودل دا بل منعت د تکفیر او د کفر دی دا هم د کفر لپاره ستره وجه ده دلیل یې دا دی چې الله فرمایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. څوک چې د الله په رالېږلي قانون فېصلې ونه کړي همدغه کافران دي، همدغه خلک دي چې د اسلام د دائرې نه بهر دي او د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه چې کوم اثر نقل دی د دې آیت په تفسیر کې نو کوم چې سنداً ثابت دی هغه دومره قدر دی چې هی به کفر یعنې په دغه معامله سړی کافر کېږي چې فېصله په ما انزل الله ونه کړي او په کوم کې چې دا الفاظ دي په کوم اثر کې چې دا الفاظ دي چی دا ورکوټی کفر دی او دا هغه کفر نه دی کوم چی تاسو پری ګمان کوئ یعنی غټ کفر نه دی نو دغه دوه اثره دي د یو په سند کی هشام بن حجیر دی او هغه ضعیف راوی دی او بل اثر مدرج دی د ابن طاوس خبره ورکی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته نسبت شوی دی نو د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه بلکل دغه اثر ثابت نه دی په کوم کی چی دغه کفر ته ورکوټی کفر ویل شوی دی. فلهذا مراد په کفر سره غټ کفر دی یعنی څوک چی په ماانزل الله فیصله کول ترک کړی هغه کافر دی په غټ کفر سره د اسلام له دایری څخه بهر شو د ده لپاره په اسلام کی هیڅ برخه نشته دریم کفر او ناقض د اسلام چی هغه حکم بغیر ما انزل الله دی د الله د قانون څخه فرته د بل چا په قانون فیصله کول کفر دی. او د اسلام څخه بوټ وتل دي، دا هم د حرمینو شریفینو په مرتد سلولي حکومت کې په پراخه توګه وجود لري. دا درې نواقض او اسلام ماتونکي څیزونه په سعودي او ټولو په نامه اسلامي ملکونو کې وجود لري. کله چې مونږ دا ثابته کړو چې د سعودي حکومت اسلامي حکومت نه دی، د سعودي حکومت دا یو. مرتد حکومت دی دا یو کافر حکومت دی نو ددی سره دا خبره بلکل واضحه شی چی د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت او د بنګله دیش حکومت او داسی نور حکومتونه د دوی د د دوی لپاره خو په اسلام کی د سره برخه شته دی نه ځکه د سعودی حکومت ځان ته اسلامی او د توحید حکومت وایی چی کله د هغی کفرونه ثابت شی په کومو وجو چی د هغوی کفرونه ثابت شوی وی او د هغوی د کفر دپاره چې کوم دليلونه وي، هغه دلائل او هغه وجوه او هغه اسباب په نورو حکومتونو کې ښه په فراخه توګه موجود دي، نو دوی خو په طريقه اوله کافر دي. څلورم، د اسلام او لا اله الا الله ماتوونکی څيز کوم چې سلولي حکومت کې موجود دی، هغه د کفارو سره ملتيا او ملګرتيا ده د مسلمانانو په خلاف او دا حقيقت د هيچا څخه پټ نه دی، ځکه خلافت اسلاميه د ټول کفر سره په جنګ بوخت دی. د کوم کفر مشري چې اوباما لعين کوي او سلولي حکومت د حرمينو شريفينو مرتد حکومت د دغه ايتلاف برخه ده د دغه تړون برخه ده د وحي د نزول د مواضعو څخه د امريکې صليبي جهازونه د سلولي حکومت د جهازونو په بدرګه راپاڅيږي او په شام او په عراق کې د خلافت اسلاميه ګلالي سلفي موحدينو باندې مرګوني ګذارونه کوي حال دا چې ددوی مخې ته په شام او عراق کې روافض د صحابه وو دښمنان او د عائشه رضی الله عنها دښمنان جنګیږي ددغه شیعه وو کمک کوي او د توحید په بڼ خزان راولي موحدین شیعه وو ته راپرځوي او په دې هم اکتفا نه کوي بلکې د عراق شیعه حکومت ته فوجي لوجستیکي مرستې ورکوي او په ډیر فخر سره د سلولي حکومت مرتد حکام ددې یادونه کوي او فخر پرې کوي او همدغه رنګ ملل متحده او ارهابیین مسلمانانو موحدینو مجاهدینو ته نه وایی نو ای مسلمانانو موحدینو وروڼو د حرمینو شریفینو سلولی او مرتد حکومت او امریکایی حکومت د مسلم موحد مجاهد په ضد د نړیوال کفری ښکیلاک صلیبی او شیعه لښکرو سره هم په مال او هم په جان سره کومک کوی ایا کومک کول د کافرو سره د مسلم موحد په ضد کفر نه دی؟ ولې نه؟ کفر دی، خامخا کفر دی، شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله او د نجد ټول علماء دغه عمل کفر بولي چې د اسلام د دایرې څخه مسلمان وباسي او محمد بن عبدالوهاب رحمه الله مظاهرة الکفار ضد المسلمین د مسلمانانو په ضد د کافرانو سره کومک کول اتم ناقض د نواقضو د اسلام څخه شمېرلی دی په خپل کتاب نواقض الاسلام کې یعنې دا کار یې اسلام نړونکی او لا اله الا الله ماتونکی کار ګڼلی دی او دا لا څه چې د سلولي حکومت پخواني ړوند قاضي عبدالله ابن باز او اوسني ړوند قاضي هم په خپلو کتابونو کې د کفارو سره کومک کول د مسلم په ضد د اسلام د نواقضو او ماتونکو څخه شمېرلی دی. اوس هغه دليلونه وايم چې د کفارو سره کومک کول د مسلمانانو په خلاف کفر بولي، د کفارو سره کومک کول د مسلمان په ضد دی، کفر ثابت کړی دی هغه دلیلونو ته ستاسو پام را اړوم. اول دلیل، الله رب العلمین فرمایلي دي، وکان الکافر علی ربه ظهیرا، الله د کافر په تعریف کې وایي چې کافر دی د خپل رب په ضد باندې کومک کوونکی. د رب په ضد کافر کومک کوونکی دی یعنې الله د کافر تعریف دلته داسې کوي چې کافر هغه څوک دی چې د رب په ضد کومک کوي او د رب په ضد کومک کولو لپاره وجود او تحقق بل قسم نه شي کیدای مګر دا چې د الله والاو، د اولیاو، د مسلمانانو او موحدینو په ضد کومک وکړای شي، ځکه الله رب العالمین خو څوک په مرمیو نشي ویشتی، د الله په ضد کومک څه مانا؟ یعنې دا مطلب چې د الله اولیا، د الله نیک نیک بندګان، موحدین چې قرآن او سنت حکومت راولي، د دغې خلکو په ضد باندې کافر کار کوي او کومک کوي. ایا نن د حرمینو شریفینو څلوري مرتد حکومت د کفارو سره کومک نه دی کړی د خلافت اسلامیه د مجاهدینو په خلاف ایا د اوباما لعین په مشرۍ کی د سعودی مرتد حکومت شریک نه دی په دغه ایتلاف کی دوهم دلیل ومن یتولهم منکم فانه منهم الله رب العالمین فرمایی یعنی څوک چی د کفارو سره له تاسو څخه ای مومنانو کومک وکی دغه مؤمن له دوی څخه شمېرل کېږي، د کفارو څخه شمېرل کېږي او علامه ابن حزم وايي، دا آيت په خپل ظاهر باندې حمل دی، يعنې مسلمان د کفارو سره د کومک کولو د مسلم په ضد کافر کېږي او د اسلام د دايرې څخه بهر کېږي، بل دليل د قرآن کريم څخه. الله فرمائی، يا ايها الذين آمنو، يا ايها الذين آمنو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينکم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولياء واتقوا الله ان کنتم مؤمنين اې مؤمنانو! هغه کسان په دوستۍ مه نيسئ، هغه کسان نو سره مرسته او دوستي مه کوئ چې ستاسو دين په ټوکو او استهزاء سره نيسي، ستاسو دين پورې ټوکې کوي، استهزاء کوي، ردې بدې ورپورې وايي، اهل کتاب کوم چې تاسو نه مخکې دي او نور کفار دا ټول دا په دوستۍ مه نیسئ، د الله نه وویریږئ د دوی په دوستۍ کې که مؤمنان یاستئ. نو الله رب العالمین دلته شرط ذکر کوي که مؤمنان یاستئ دی په دوستۍ مه نیسئ، نو معلوم شو چې څوک کافر په دوستۍ نیسي نو هغه مؤمن نه دی ځکه انتفاء د شرط سره انتفاء د مشروط راځي، د مؤمن کیدلو لپاره دا شرط دی چې مسلمان به کافر په دوستۍ نه نیسي او چې کله یې ونیسي نو کافر کیږي. بل دليل، الله رب العالمين فرمايي، لا يتخذ المؤمنون الکافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلک فليس من الله في شيء، مؤمنان به کافران دوستان نه نيسي د مؤمنانو نه سوا او که څوک دا کار وکړي کافران دوستان جوړ کړي نو دا د الله رب العالمين له طرف نه په هيڅ کې نه دی، فليس من الله في شيء، في شيء. څنګه په څه کې نه دی؟ دی خو دنیا کې اوسېږي، په خپل کور کې اوسېږي، بچي لري، ښځه لري، اولاد لري، څه مطلب فلیس من الله فی شیء، مطلب د ده هېڅ دین نشته، د ده لپاره هېڅ ایمان نشته، ده د ایمان څخه لاس ووینځلو. بل دلیل چې هغه دلالت په دې کوي چې د کفارو سره مرسته کول او د هغوی هغوی په دوستۍ نیول، دوی باندې استهزاء کوي، الله رب العالمين دوی باندې ټوقې کوي، منافقانو ته زيری ورکړه چې دوی دپاره سخت عذاب دی، څوک دي منافقان؟ الله پاک د منافقانو تعريف کوي، الذين يتخذون الکافرين اولياء، منافقان هغه کسان دي چې کافران دوستان جوړوي، من دون المؤمنين د مؤمنانو نه سوا. مسلمانانو وروڼو! دوستي څه ته وايي؟ دوستي دې ته نه وايي چې کافر مې بدي شي خو د هغه دين مې خوښ دی، دا دوستي نه ده، يوازې دا دوستي نه ده، دا هم دوستي ده، د هغوی د دين سره دوستي ده، خو د ټولو نه د دوستۍ اولنی مصداق او ظاهر او متبادر مصداق هغه دا دی چې د کفارو سره کومک وکړی شي د مسلمانانو په ضد باندې ايا کوم کسان چې د کفارو سره په مرسته کې واقع وي لکه اوس چې څومره په دنيا کې اسلامي حکومتونه ځان ته وايي او نن د کفارو د ائتلاف برخه ده. د مسلمانانو موحدینو د خلافت راوستونکو د قرآن او سنت نافذونکو په وړاندې نن څوک ولاړ دي؟ چا ایتلاف کړی دی؟ په دې ایتلاف کې څوک شریک دي؟ ایا ټول هغه اسلامي حکومتونه چې ځان ته اسلامي وايي او په حقیقت کې کفري دي، ایا دوی د اوباما لعین سره په دې ایتلاف کې شریک نه دي؟ ایا سعودي په دې ایتلاف او په دې ملګرتیا کې شریکه نه ده؟ ایا د افغانستان مرتد حکومت په دې ایتلاف او په دې تړون کې شریک نه دی؟ ایا د پاکستان حکومت په دغې تړون کې شریک نه دی؟ ټول د خلافت اسلامیه په خلاف نه دي؟ دوی د کفر برخه نه ده؟ نن د کفر سره په مرسته کې ولاړ نه دي دوی؟ الله رب العالمین د منافق تعریف په دې سره کوي چې د کافران په دوستۍ نیسي، د دوستۍ اولنی مصداق د هغوی سره ټوپک راخستل دي، د کفارو سره ټوپک د هغوی په ملګرتوب کې ټوپک راخستل او مسلمان وژنه ده، ځکه خو ده الله رب العالمین دغسې خلکو ته کافر وایي، الله فرمایي، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کوم کسان چې کافران دي د هغوی تعریف دا دی چې یقاتلون فی سبیل الطاغوت د طاغوت په لار کې جنګیږي، نو څوک چې د طاغوت په لار کې جنګیږي الله دغی ته کافر ویلی دی نو نن اشرف غنی او ایا دوی د د امریکا د اوباما په ملګرتوب کی د خلافت د مجاهدینو سره نه جنګیږی ایا د سعودی سلولی حکومت مرتد حکومت نن د اوباما په مشرۍ باندی چه کوم ایتلاف جوړ شوی دی د خلافت د مجاهدینو د موحدینو په وړاندی ایا د سعودی حکومت د دغی ایتلاف برخه نه ده؟ او ایا اوباما او د اوباما قانون دا طاغوت نه دی؟ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت کوم کسان چې کافر دي هغوی د طاغوت په لار کې جنګیږي الله رب العالمین د کافر تعریف په قرآن کې په دې سره کړی دی چې د طاغوت دپاره جنګ کوي د طاغوت په لار کې جنګیږي نن چې څومره په نامه اسلامي ملکونه د امریکا په مشرۍ په ایتلاف کې واقع دي د خلافت اسلامیه په ضد باندې دا ټول کفار دي د دې آیات په رڼا کې. بل دليل د احاديثو څخه د عباس رضی الله عنه د عباس رضی الله عنه واقعه ده او دا صريح دليل دی چې عباس رضی الله عنه په جنګ بدر کې د کفارو سره ملتيا وکړله لکن اکراها جبرا ځکه عباس رضی الله عنه مسلم وو جبرا جنګ ته راوستل شوی وو او چې کله د نبي صلی الله علیه وسلم په حضور کې د اسلام دعوا کوي نبي صلی الله علیه وسلم ورته وايي اما ظاهرک فعلينا ستا ظاهر زمونږ په ضد دی یعنی ته د کفارو له جملی څخه حسابیږی همدغه وجه وه چی د کفارو څخه شمیر کړای شو او د فدیی حکم څرنګ چی نورو کفارو لپاره وو د ده لپاره هم شو او فدیه یی ادا کړله بل دلیل چی د کفارو سره مرسته د مسلمانانو په ضد دا کفر دی ارتداد دی د حاطب ابن ابی بلتعه رضی الله عنه واقعه ده چی صورت د مظاهری د کفارو سره جوړ شوی وو. ظاهري صورت يې صورت د مظاهرې وو، د خط د استولو په وجه، او د ده په حقله عمر رض وايي، اې نبي صلی الله عليه وسلم! ماته اجازت وکړه چې د دې منافق سر ور غوڅ کړم، لکن نبي صلی الله عليه وسلم د عمر رض وينا رد نه کړه، عمر رض يې ونه رټلو، ځکه چې ظاهراً دغه کار د کفر وو، لکن حاطب بن ابي بلتعه رض پرې ځکه کافر نه شولو چې هغه متأول وو، په بل روايت کې دي چې هغه وويل، اې رسول الله صلی الله علیه وسلم! زما دا خیال نه وو چې زما دا کار به مسلمانانو ته ضرر وي، زما خو خیال وو چې په هغوی به یو احسان جوړ کړم، زما بچیان به نه وژني کوم چې په مکه کې وو او مسلمانانو ته به ضرر ورکې نه وي. مسلمانانو وروڼو! تر دې ځایه پورې څلور نواقض د اسلام، څلور هغه کارونه چې هغه د اسلام ماتوونکي کارونه دي، لا اله الا الله پرې ماتیږي، هغه څلور، نواقض د اسلام تر دې ځایه بیان شو چې کوم د حرمینو شریفینو په سلولي او مرتد حکومت کې د اوباما د غلامانو په حکومت کې موجود دي او د هغوی اسلام په دې باندې نوړېدلی دی او د اسلام د دایرې څخه بهر شوي دي الله رب العالمین دې مونږ ټولو مسلمانانو ته د نواقضو د اسلام نه او د اسلام د دایرې نه د وتلو نه بچاو نصیب کړي الله رب العالمین دې مونږ په دین اسلام مونږ ته ثبات او استقامت نصیب کړي وصل اللهم وسلم علی النبی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. الى الامام تقدموا. خلافت راډیو د لر بر کفري او طاغوتي نظامونو د راړنګولو او په ټوله نړۍ د الله د عظیم کتاب قرآن کریم د حاکمیت لپاره هر اړخیزه مبارزه کوي. راځئ! ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان الله غفورا رحیما.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 همدا حقیقي واقعي او الله ته قبول دین دی الله رب العالمین فرمایي ان الدین عند الله الاسلام بل دین، قانون او نظام د ځان لپاره ولټاوه، هیڅ کله به ترې قبول نه شي او دا به په آخرت کې د سختو تاوانیانو نه وي او یوازې همدا دین دی چې د هر چا حقوق په کې په کامله توګه ادا کیږي. الله رب العالمین فرمایي، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، الله رب العالمین تاسې ته امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته وسپارئ. د امانتونو یو تفسیر دلته حقوق دي چې هر چا ته خپل حقوق ور ورسوئ او همدا دین دی چې د عدل نه ډک دی، انصاف نه ډک دی او په عدل او په انصاف باندې موږ ته حکم کوي. الله رب العالمین فرمایي، واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل کله چې تاسې د خلکو په منځ کې یوه پرېکړه او فیصله کوئ نو په عدل او انصاف سره فیصله وکړئ. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی فرمايي، ان الله يأمر بالعدل والاحسان، الله رب العالمين په عدل او په احسان باندې امر کړی دی، خو په دې دين کې زما عزتمندو په پوره توګه داخلېدل ضروري دي، الله رب العالمين فرمايي، يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اې مؤمنانو! د الله په دين کې پوره داخل شئ، او د الله رب العالمين دين په پوره توګه په خپل ځان کې راولئ، د شيطان په قدمونو پسې مه ځئ او مه د شيطان په منډ باندې خپل منډ ږدئ، که موږ او تاسې په دې دين کې پوره داخل شو او دا دين پوره پوره په خپل ځان کې راولو نو زموږ ټول ژوند به برابر شي او هم به په دنيا کې کاميابي نصيب شي او هم په آخرت کې او که موږ او تاسې خپل دين ته شا کړو او د دښمن په دروغجنو تبليغاتو او د اسلام په ضد د دې د دعوت نه متاثره شو نو هغه عزت به هم زمونږ او ستاسې د لاسه وځي چې کوم د اسلام مقدس دین مونږ او تاسې ته راکړی دی او په بل شي کې بیا هغه عزت نه شو موندلی. زما عزتمندو خویندو! په دې زمانه کې د یوې خوا نه تش په نامه مسلمانانو ستاسې حقوق د پښو نه لاندې کړي دي، مهر چې ستاسې مسلم حق دی، میراث چې تاسې ته الله رب العالمین ټاکلی دی، په نکاح کې د ښځو نظر اخستل چې د اسلام د اصولو نه دي، په ښځو باندې درانه کارونه کول او د کور نه بهر په کارونو پسې ایستل چې په اسلام کې منع شوي دي، دا ټول هغه حقوق دي چې اسلام ښځو ته ورکړي دي، خو د کفري نظامونو د تاثیر نه لاندې راغلو نیمجواندو مسلمانانو ښځې د دې حقوقو نه محرومې کړي دي، نه ښځو ته مهر ورکول کیږي، که د ولور په نامه باندې يو، نه ښځو ته ميراث ورکول کيږي، نه په نکاح کې د ښځې نظر اخستل کيږي او د کور نه بهر او درانه کارونه دا په ښځو باندې تر سره کيږي او د بلې خوا نه د اسلام دښمنان بيا د همدغه خلکو عمل ته ګوري د همدغه خلکو د عمل نه استدلال کوي او د ښځو د حقوقو په عنوان د اسلام په ضد تبلیغات کوي غواړي چې داسې ثابته کړي چې په اسلام کې د ښځو حقونو ته کومه توجه نه ده شوې دوی اسلام د دې نیمژواندو او د غرب د تاثیر لاندې راغلو مسلمانانو په عمل باندې انځوروي او تصویروي په حقیقت کې اسلام دغه شی نه دی د اسلام حقیقي روح چې کله په اسلامي امت کې راژوندی شو بیا په کې د هر چا حقوق په خاص ډول او په واضحه توګه عملي شوي دي. د اسلام دښمنان غواړي چې په ټوله اسلامي نړۍ کې ښځه د خپل کفري دعوت لپاره یو جال وګرځوي او لکه څنګه چې په یهودو او نصاراوو کې اولنۍ فتنه د ښځو نه جوړه شوې ده همداسې دا امت په همدې فتنه باندې اخته کړي او په هماغه طریقه باندې د اسلام نه منحرف کړي نو په مختلفو نومونو باندې غواړي چې د ښځې نه استفاده وکړي او د اسلام په ضد یې استعمال کړي کله د بشر د حقوقو په نامه کله د مدني ټولنو په نامه او کله په نورو نومونو باندې، دی په همدې طریقه غواړي چې ښځه د تجارت، سیاست، کاروبار، وظیفې او داسې نورو په میدان کې د سړو سره یو ځای کړي او د همدې لارې نه شرعي فرده، حیا، عزت او غیرت د مسلمانانو د مینځ نه وباسي. او مسلمانې خویندې او مسلمانې ښځې د هغې نه محرومې کړي، د مسلمانانو د بې حیا کولو د پاره هر میدان او هر بازار ګرم کړی دی او ښځې او نر په عیاشۍ اخته کول غواړي او غواړي چې د الله رب العالمین د سپیڅلي دین مقدس اسلام نه منحرف کړي خو الحمدلله اسلامي خلافت چې الله رب العالمین په ټوله نړۍ کې قایم کړی دی د یوې خوا نه په مسلمانانو کې د ښځو هغه حقوق په ځای کول غواړي چې الله رب العالمين د دې لپاره لازم کړي دي او خلکو د پښو نه لاندې کړي دي او د بلې خوا نه د کفارو د هغه دروغجنو تبليغاتو نه پرده پورته کوي چې د اسلام د بدنامولو لپاره يې د مسلمانانو په مينځ کې خوري، اسلام بې عدالته دين ښکاره کوي او خلک د اسلام نه په همدې نومونو او په همدې بانو باندې منحرفوي او الحمدلله همدا وجه ده چې د اسلامي خلافت قيام د اسلامي امت د اسلامي امت د پاره یو ستر او لوی نعمت دی. الله رب العالمین دې مونږ ته د دې نعمت د شکر توفیق راکړي. نو د همدې هدف د پاره مونږ غواړو چې د اسلامي خلافت د منبر نه د مسلمانو میرمنو حقوق او د دې متعلق مسایل او احکام د خپلو خویندو غوږونو ته ورسوو چې ان شاء الله تعالی په راتلونکو درسونو کې به په تفصیل سره بیانیږي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسې ته د عمل توفیق راکړي. وبالله تعالی عزوجل التوفیق. د غلط تبلیغاتو باندې تاسو باور مه کوو بلکه په کار داده چې تاسو د دوی تحقیق کوو ولې چې کوم سړی بغیر د تحقیقه یوه خبره کوي دا د دروغجنو له په ډله کې شمارل کیږي ځکه چې رسول الله فرمایي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع یعنی سړی د فردا دروغ کافي دي چې هغه یو خبره اوري بیا هغه خوروي او دغه تحقیق نه کوي له چا نه کاوم څه ډار نه پرېږدم خپله لار که هر څوک شي پکې خنډ ورکوم سخت ګزار که له هر چا کړي ځان شمار یو متین یو امت یو امام او یو دولت پرېښودل باقي فرق پکې نشته هدایت یم عسکر د خلافت د مقصد شریعت د ارزو می شهادت تابعدار یم د دلیل د قران او د سنت یم عسكر د خلافت الله رب العالمین دی زمنګ او تاسو د مات ګټ اعمال قبول کی الله رب العالمین دی ټول سرحدونو کې د اسلام چې کوم سرحدونه دي که خراسان کې دي او که په نور دنیا کې دي د شریعت د پاره چې څوک په سرحدونو کې پراته دي الله دې ول خپې مضبوطی کی الله دې زمنګ د شهدا او د وینه قبول کی الله دې زمنګ د مجاهدینو په دې کوششونو باندې د الله شریعت او د الله دین په دې ځمکه نافذ کی الله رب العالمین دې زمنګ او تاسو د معمولی اعمال په خپل دربار کې قبول کی الله دې زمنګ او تاسو د عمره حفاظت وکي الله رب العالمین دا دعا کو الله رب العالمین زمنګ په صف کې چې څوک رانه نوتلی او ستا خوخ نه دا صف خرابې یا شریعت په مخ ته رکاوټ جوړیږي الله رب العالمین دې ذلیل زمنګ د صف نه وباسه الله رب العالمین زمنګ د صفونو تصفیه وکا الله زمنګ صفونه پاک کا الله مونږ ته ډیر خلک نه دی پکار مونږ ته لک پکار دی خو لیکن پاک مونږ ته پکار دی مونږ ته هغه خلک پکار دی چې هغه صرف او صرف رب پیژني او د الله دین او قران او سنت پیژني دا خپل وینا د الله رب العالمین په دین باندې قرباني مونږ ته داسې خلک پکار دی دوه کسان دی وری نه 314 کسان دی مونږ سره پاتې شي